بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم زموږ د نننۍ خپرونې موضوع بیا هم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د روزنې طریقې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د روزنې د طریقو څخه یوه طریقه دا وه چې هغه به له بدګماني څخه ډډه کوله او په لږو تیروتنو به محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سترګې پټولې په خپلو ملګرو بدګماني او شک نه کول او د هغوی په تیروتنو سترګې پټول عادي او معمولی نیمګړتیاوې اشتباهات او تیروتنې له پامه غورځول د هر جماعت خوځښت او غورځنګ لپاره اړین او ضروري بلل کیږي د یو چا روزنه تر هغه وخته نشي بشپړېدای تر څو چې د خوشباوري او خوشګماني څخه کار وانخیستلی شي څوک چې ستا د تربیت لاندې وي ستا د روزنې لاندې وي ته به خپله روزنه او تربیت تر هغه وخته پورې سرته ونه رسې تر څو چې په هغه باندې خوشباوره او خوشګمانه نشي ځکه په بدګماني کې نه کله کوم کار شوی دی او نه کیږي د سیرت، اخلاقو او کردار د رغونې او جوړونې د ستر کار لپاره ضروري ده چې د خپلې روزنې لاندې کسانو په لړ کې له هر ډول بدګماني څخه ځان وساتل شي تر څو چې یوه خبره واضح او څرګنده شوې نه وي تر هغې باید ذره همره بدګماني څخه هم ډډه وشي او که چیرې غلطي په ډاګه او مخې ته راشي نو د امکان تر حده باید د خوشګماني او خوش باوري څخه په کار اخیستلو هغه له پامه وغورځول شي که د یو روزونکي نظر د یو چا په تیروتنه او کوتاهي پرېوځي نو هغه باید داسې وي لکه د یو ډاکټر نظر پر خپل ناروغ چې د دې څنګه تداوي وکړم نه داسې لکه د یو پولیس نظر پر غل باندې هغه کورنۍ به تاسو هم لیدلی وي کومه مور و پلار چې په خپل اولاد باندې خوشباوره وي په هغو باندې بدګمانه نه وي خو دا مور و پلار تل لپاره کوشش کوي چې د خپل اولاد ښه روزنه وکړي له لږو کوتاهیو او اشتباهاتو مور و پلار تیر سترګې پټوي پرې هغه اولاد نه اولاد جوړیږي او کتل لپاره په خپل اولاد بدګمانه یی په هغه باندې شکونه کوئ او د هغو په لږو تیروتنو باندې تاسو هم سترګې نه پټوئ نو د هغو سترګې نورې هم خلاصیږي او تاسو سره په زړه کې کرکه او نفرت پیدا کیږي کله به هم اصلاح ته مخه نه کړي راځئ چې په دې لړ کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت او اسوه حسنه مطالعه کړو چې محمد رسول الله څه وایي رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته یو ځوان راځي ورته وایي یا رسول الله اذن لی فی الزنا فصاح الناس فقال مه یو قریشي ځوان نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته راځي او رسول الله ته وایي چې ای د الله رسوله ما ته د زنا اجازه راکړئ صحابه کرام رضوان الله تعالی علیم اجمعین د دې ځوان پر سپین سترګي باندې ډیر په قهر او غصه شول او هغه ته د سختې سزا ورکولو غوښتنه وکړه ولې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بل ډول دریځ غوره که او رسول الله هغه ته ویلې آیا ته دا خبره د خپل مور په اړه خوښوې فقال له رسول الله صلی الله علیه وسلم اتحبه لامک یعنی خدای مکړه دا خبره ته خوښوې چې ستا مور سره څوک زنا وکړي ځوان ورته ویلې زما ځان دې پر تا قربان وي یا رسول الله په الله قسم زه دا خبره هیڅکله هم د خپلې مور په هکله نه خوښوم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویلې وکذلک الناس لا یحبونه لامهاتهم همدارنګه خلک یې هم نه خوښوي د خپلو میندو په هکله چې هغو سره څوک بد اخلاقي وکړي قال وكذلك الناس لا يحبون لخالاتهم رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې د خور ترور او عما او د خاله په اړه باندې همدا ډول پوښتنې وکړي او له هرې پوښتنې وروسته یې دا وپوښتل چې آیا ته دا خوښوې او هغه هر ځل دا ځواب ورکه زما ځان یې پر تا قربان وي په الله قسم چې زه دا نه خوښوم رسول الله صلی الله علیه وسلم له هر ځواب وروسته ویل خلک هم نه خوښوي بیا رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د هغه ځوان په سر باندې لاس کیښود او دا دعا یې ورته وکړه ای الله د ده ګناهونه معاف کړې د ده زړه پاک کړې د ده عورت له بدیو څخه وساتي له هغې وروسته هغه ځوان بیا هیڅکله دې ډول بدی او ګناه ته مخه نه کړه غور وکړئ قدرمنو اوریدونکو څومره حساس حالت و ولی رسول الله صلی الله علیه وسلم د څومره حکمت او نرمی سره د یو ځوان احساسات په سمه لاره نیغ او سوق کړل په موقتی توګه چې ځوان د کم جوش او د نفس د غلبې ښکار شوی و د الله رسول صلی الله علیه وسلم پر هغه باندې غصه نه شو بلکه د خوشباوري او خوشګماني څخه کار واخیست او احساس یې کړه چې یو موقتی نفسانی خواهش پرې غالب شوی او کنه په زړه او باطن کې نیکی پټه او نغښتې ده که هغه ځوان د پاک طبیعت خاوند نه وای نو د اجازې اخیستلو لپاره څه ته رسول الله ته راته هغه به اربت چې کول کول به نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه پر بد اخلاقي او سپکاوي سترګې پټې کړې او هغه ته ډاډ او اطمینان ورکه تر دې چې د هغه په زړه کې دا خبره کیناستله چې زنا ډیر زیات ناوړه او شنې عمل دی او له هغې وروسته هغه ځوان بیا ټول عمر دې ډول کمې ګناه ته ورنږدې نه شو دا د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د روزنې طریقې وي که نن ورځ موږ ته څوک داسې راشي کیدای شي چې هغه سره اصلا خبره هم نه کو هغه مجلس هم پرېږدو نه چې یو ځوان په بدیو باندې وینې تش د هغو بدو ته مه ګوره کیدای شي چې هغه څه نیک صفات هم ولري کوشش وکړئ چې هغه ته نصیحت وکړئ هغه ته د الله دین بیان کړئ هغه ته د رسول الله ارشادات بیان کړئ او د الله رحمتونو او د الله عذابونو نه خبر کړئ که هغه مسلمان نو د هغه په زړه کې به دا خبره کینی او کله به بدو اعمالو ته هم مخه نه کړي په عامه توګه لیدل کیږي چې خلک د نورو د ښه توبونو او خوبیانو یادونه نه کوي ولې که چیرې څه ډول غلطي او یا خطا ترې وشي نو هغه په داسې ډول مطرح او وړاندې کوي ته به وایې چې په دغه شخص کې له سره هیڅ ښهوالی او خوبي نشته بس هغه غریب بیا ټوله ورځ ګنهګار په دې لړ کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه او اسلوب دا و چې هغه به د خلکو د ښتوبونو او خوبیونو یادونه کوله او د هغوی پر بدیو به رسول الله صلی الله علیه وسلم پرده غوړوله که رسول الله صلی الله علیه وسلم به لیدل چې په یو شخص کې ډیر ښه توبونه او خوبیانې شتون لري د اسلام د دین د پرختیا او پرمختیا په لړ کې د هغه سترې او لویې کارنامې دي هغه د دین لپاره سترې قرباني ورکړي د دې سربیره که کله د هغه څخه کومه تیروتنه او کوتاهي کېدله نو محمد رسول الله به د هغه د کارنامو په بدل کې هغه له پامه غورځوله کله به چې کوم کوتاهي ترې وشوه رسول الله به هغه د پامه وغورځوله رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د مکې د فتح چمتووالی نیوه نو د هغه هڅه وه چې د دې چمتووالي او تیاری خبر به هر چاته ونه رسیږي دا مهال د حضرت حاطب بن ابي بلتعه رضی الله عنه څخه یوه تیروتنه وشوه هغه دا چې هغه د قریشو په نوم یو لیک ولیک په کوم کې چې د مکې د فتحې د چمتووالي په اړه پکې معلومات هم لیکل شوي ول څرګنده خبره ده چې دا تیروتنه او لغزش د خیانت سره سم و کله رسول اکرم صلی الله علیه وسلم تی خبر شه حضرت حاطب یې راوغوښت چې دا کار تا ولې وکړ حضرت حاطب ورته وایي وما فعلت کفرا ولا ارتدادا ولا رضا بالکفر بعد الاسلام یا رسول الله ما دا کار د کفر په وجه یا د مرتدوالي په سبب یا پس له اسلامه په کفر د خوښي له کبله نه دی کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل بېشکه تا رښتیا وویل حضرت عمر څه وایي یا رسول الله دانی اضرب عنق هذا المنافق حضرت عمر وایي چې ما پرېږده چې د دې سر وهم ځکه دا منافق شوی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي عمره ته څه پوهیږي الله رب العزت به بدریانو ته ویلي وي چې ستاسې څه خوښه وي هغه کوئ ما تاسې بښلي یاستئ إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله أن يكون قد أطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم وګورئ قدرمنو اوریدونکو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حضرت حاطب رضی الله عنه څومره لویه او ستره غلطي او تیروتنه له پامه وغورځوله دا ځکه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وړاندې د حضرت حاطب رضی الله عنه پخواني کارنامې پرتې وې هغه ته په بدر کې د ګډون او برخې اخیستلو فضیلت ور په برخه و د هجرت کوونکو او د الله تعالی په لار کې د جهاد کولو شرف او عزت یې ترلاسه کړی و د دې ټولو کارنامو په بدل کې چې کله حضرت حاطب رضی الله عنه د لویې او سختې غلطي او تیروتنې مرتکب کیږي نو د الله رسول صلی الله علیه وسلم هغه د موقتي احساساتو غلبه او یا د حضرت حاطب رضی الله عنه د اجتهادي غلطي په ګڼلو سره د خوشباوري او خوشګماني نه په کار اخیستلو سره هغه معافوي او بخښي یې ځکه چې حضرت حاطب رضی الله عنه په خپلې صفایي او دفاع کې دا خبره کوي چې د الله رسوله فتح خو هسې هم تاسو ته په برخه کیدونکې ده که قریشو ته معلومات وي او که نه ما دا فکر وکړه چې په مکه کې زما کورنۍ محاصره او ایثار شوې ده که زه د مکې قریشو ته اطلاع ورکړم نو کیدای شي هغوی زما د احسان په بدل کې زما د کورنۍ ساتنه او حفاظت وکړي دا کار مې دې لپاره نه دی کړی چې زه کافر شوی یم دې لپاره مې نه دی کړی چې زه مرتد شوی یم او دې لپاره مې نه دی کړی چې زه رضا لرم په کفر باندې بلکې دې لپاره مې کړی چې زما کورنۍ هلته په مکه کې پرته ده نو قریشو ته که اطلاع وشي نو هغوی به دا زما احسان ومني نو زما د کورنۍ ساتنه او حفاظت به وکړي تاسو وګورئ رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقې ته چې څنګه د هغه هغې سختې تیروتنه باندې سترګې پټوي یقین لري چې دا سړی ښه دی او بد نه دی نور مثالونه به واورو خو هغه د یوې دمې نه وروسته